سورت حجر ورته ځکه وایي چې په دې کې د اصحاب الحجر هغه علاقې والا خلک چې د حجر علاقه وا د هغه خلکو نافرمانی هغه په ذکر کیږي د صالح علی السلام قوم په دې ورته سورت حجر وایي مخکې سورت سره او نازل شوی د پس د سورت یوسف نه خدا سورت مکی سورت ده د مکی سورت سره سره بد ده د مکی سورت کې ګوره که تاسو وګورئ نو په مخکې سورت کې ورته دعوت بیان کو اوس ورته وای چې خاصوک چې دا دعوت ونه مني نو ستل بکیږي نو هغه ته عذابونه دا هغه تفسیری نمونی به پیش کړي دغه رنګ په مخکینی صورت کې دلایل عقلیه هغه ورته په مخکینی صورت کې دلیل نقلی ته ذکر کو نو په دې کې به دلایل عقلیه او بیا راځي کوي لس دلایل براوري دغه رنګ به د الله تعالی نمونه وسره هغه ذکر کوي او دا په دې طرز باندې دا شي دا شانتي په مخکینی صورت کې چې کوم دی نو هغه دا هغه ته تخویفات ذکر کړ کنه نو په دې صورت کې وای دا تخویف او دا حالت پر دوی دا ځای ته ورسیږي چې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین چې دا کافر به بیا وای کاش کې ما ایمان راوړې وي نو دی بیا دا حالات ته ورسیږي ښا دغه شانتي په صورت ابراهیم کې ورته وی دعوت چلوي ان اخرج قومک من الظلمات الى النور نو په صورت حجر کې ورته آداب د دعوت لس ذکر کی په اخر د صورت کې په دې طریقې سره د صورت د مخ کی صورت سره را بتراغي دعوت صورت سره دعوت صورت د ګوري تخویف ته منکرین له توحید ته په عذاب سره چې عذاب راشي نو هغه په سلورم او پنځم آیات کې راشي او د هغه تخویف د پاره با پنځه نمونه د عذاب ذکر کوي څو نمونه پنځه بس د اعلان د خلاصه ده پنځه نمونه د عذاب به ذکر کوي درې د مخکینو قومونو نه قوم لوط قوم شعیب او اصحاب الحجر او دو د دې امتنا مقتسمین او مستهزئین دا بر دې امتنا ذکر کوي نو پینځو قومونو عذاب وته ذکر کوي تخویف ته دنکی ورکي خدا دنکی را اصل کې او دا صورت چې کوم ده نو په دې کې ملک دلایل عقلی هم ذکر کیږي ورسره وته کوم ده د الله نمونه و ذکر کیږي او دعوت صورت په کوم ده په دعوت توحید د پکې بیا په اخره کې راشي واعبد ربک حتا یاتیک الیقین دا د صورت بلاغي خلاصې خلاصه د صورت دا دا خو دغه شو هغه یو قسم ته اسلوب شو خلاصه د صورت تجزیه د صورت خپل مقاصد ته دا مونږ وایو نو دا به دا وی چې په اولنې باب با تر 15 لسم آیات پوری تر سم آیات پوری 15 لسم طرف به داتی چې په اول کې با ترغیبات او زواجر وی سببی بس ترغیب دے قرآن طرف تا قرآن مانے بیا داغین پس تخویف تے ربما یود الذین کفرو داغین پس بیا زجرون شروع شی نو زجرون ورکی مختلف کله با زجر وی پس باندې په دنیا په محبت باندې کله با بیا زجر ورکی په نسبت د لیوانتوب باندې نبی علیہ السلام تا دوی نبی علیہ السلام تر لیوانتوب نسبت کئ کله به زجر ورکي په طلب په جواب په شبهات پیش کول سره پاغه کې بیا دوی شبهات پیش کوي یو شبهه به دا پیش کوي چې ته مطلب دار ته ملائکه لن ناراضي نو دا غي جواب به ورکي یو دار چې تلې وانه دا غي شبهه جواب به ورکي او بیا به دا غي نو ورستو تسلی ورکي نبی صلی الله علیه وسلم ته او تخویف به ورکي او بیا زجرونه لري په انکار د چا باندې د معجزات باندې په انکار د رسولانو او په انکار د معجزاتو نو بس کتا د سو کوی چې اولنې باب د سورته حجر نو اولنې باب تر 15 آیات پورې دی یو ترغیب تخویف او زواجر بس ټول کار د منکرینو سره دی وته وی راځي قران معنی نه معنی دمکی بیا نه معنی وته دې کې دا خو نه لیدا لیدا لیدا دی هغه تجربه بس هغه ورته ورکای بس ټول په دې کې چلیږي په میان کې تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکای بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب وقرآن مبین تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی کتاب نه مراد امدا قران دی او یارست قران دی تفسیر دی یا کتاب نه پخوانو کتابونو طرف ته اشاره ده ځکه په دې کې د پخوانو قومونو تذکرہ ده د عذاب او قران مبین په دې کې د اوسنی د قران مخالفینو تذکرہ مشته ده نو ځکه هغه راوړو مبین چې ښکارا بیان والا ده ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما دا ربما دوا رب دې اصل کې او ما وسره یو ځای شوی دی تکثیر د پرم راځي تقلیل د پرم راځي نو یو معنی دا ده چې ډېری پیری با ارمان کوي کافران لو کانوا مسلمین کاش چې مونږه منن کی د الله د حکمونو د الله د قانون وې و هو دا مستقل ځانم تبا کړی دی نو یو دا معنی ده دوی مدار چې نه لګون ته ارمان بکای نو کډیر کوي ډیر خو به کوي خو کله کې کوي دا لګ بیا به ولې کوي نو بیا دا مطلب چې دی به د عذاب نه نه فارغه بس دی به نو خیال نه کوي کله کله سوچ را چې واه پای سم کول پوه شي یو ربما یود الذین نو ډیر پیری با یود الذین ارمان بقیا کسان کفرو چې کافران دي لو کانوا مسلمین کاش کې وی دوی تابعدار د حکمونو د الله د قانون د الله اوس د جر ور کوي دا سری دای ته چې د دنیا دای چې د آیاتونو نه مانی ولې نه مانی دا په دنیا کې غرق دي دای خېټه او خړل زرهم پرېګ د دوی یاکلوا چې خوراک کوي لکه د زناورو و یتمتعوا او نه فواخلی و یلههم العمل او غافل کړي دي دوی لرا العمل او اوګدو اوګدو امیدونو فسوف یعلمون نظر چې دوی به پوه شي چې څنګه څنګه چې کله ما ترا کې الله او جب تعالی ته پته ولګي اوس تخویف ورکړي وما اهلکنا دنیوی وما اهلکنا من قريه او نه تبا کړه مونږ یو قوم او دا صورت ته دا دا دا داود صورت ته وما اهلکنا من قريه او نه تبا کړه مونږ یو خار الا بغیر ولها کتاب معلوم مگر و بد اغیر تبا کې دوه پارا کتاب معلوم نیټه مقرره نیټه مقرره الله ته معلومه وا پاغي باندې بتبا کې دو ما تسبق من امه وړاندې کیږي نه یو ډله اجلها د خپل نیټه د عذاب نه و ما یستاخرون او نه ترستو کیږي وقالو وای دی یا ایها الذین نزل علیه الذکر دا اوس بیا زجر دی پس باندې دا زجر دی په انکار دو رسالت باندې او دی نبی علیہ السلام ته نسبت ته مجنون کوي دی ونی ورته کوي وقالو وای دی یا ایها الذین ای اغسریا نزل علیک علیک الذکر نازل کړي شه د پتا باندې وحی نو دوی خو نه منله خدای ورته وی فی زعمک ستا په ګمان کې د توای په ما وحی راغی دا انک لمجنون یقینا تخلیونه تلیونه وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا پس مشوره کړه نو زماد راغه زماد د از کبیرین او او هغه راغه او هغه سره د پیریانو دمو د جناتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک واره چې لیونه د مکه کې نو راغی بوختنه کوله نبی علیہ السلام تراغه وی ورارو تو لیونه شوی او جنات تر باندې راغلی دي نو ما تر دې جنات اجازه نو راځه په در باندې دم واچم الله په ډیرو خلکو ته شفا ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی خط سید خود رګاول ته خبر وکم وی ما خدا سے کلام ساحران خواته تلم کاهنان خواته تلم ما خدا سے کلام نه دی اوریدل لا تر اوګت کچ د سره په اسلام باندې بیا وکړو پوه شو اسلام راوړو بیا وته وی لا تر اوګت کچ د خپل قوم د پاره سره بیا وکړم بیا وته لا اوګت کچ د خپل قوم د پاره دا ودی ظالمان وی انک لمجنون هغه د فرادی ځان راغله هغه پیجندو چې دا لیوانه نه دی خو دې خنزیرانو بدل ته ما کا کې دن نوی انک لمجنون یقینا تلیوانه الله وی او زما فرشتي دا څه نه دي چې دا د بادشاہانو غونته کې پولیس دي چې هغه خلکو سره ګرځي دا چې راشي بیا په کې فرق نه لږه په کې نه بیا ما ننزل الملائکه مون نه نازل الملائک نه را کوزو ملائک الا بالحق مگر په یقیني فیصله باندې یقیني فیصله د عذاب کیو شي کنه بیا را لیږو دا څه نه را لیږو و ما کانوا اذن او نوی دی په دغه وخت کې منذرین انتظار کړی شوی بیا چاته مهلت نشي ورکول چې بیا وتا ته مهلت ملاويږي د فرشتي را لې بیا به عذاب وي ان نحن نزلنا الذکر یقینا مونږ نازل کړل دا قران دا جواب دا لومبای شو به دی چې دوی انک لمجنون تلیوانه الله وی لیوانه نه دی یقینا مونږ نازل کړل از ذکر دا وحی و ان له لحافظون او یقینا مونږ د وحی حفاظت کو نو دا څنګه دا په لیوانو ناراضي فی شیعه الاولین رسولان په غډلو په خوانو کې په ډلو د پخوانو کې وما یاتیهم من رسول او نه برات لغوی د کم پیغمبر الا کانوا مغروبا وی به په پیغمبر پور یستازون ټوکی کون کې کذالک نسلکو الله وی دغه رنگ مونږ نه نباسو پی کو دا دا ټوکی اے دا ټوکی د پیغمبرانو پوری دا مونږ نه نباسو فی قلوب المجرمین فزون د مجرمانو کې دا د هغه مجرمانو په زړه کې وي دا وی نه دوی تم راغلی وي یو شانتی دي ټول کافر اتواسو به تب وای کې یو بل ته په دې کفر او په دې رضالت باندې وصیت کړی دی تشابهت قلوبهم لون یو بل سره یو شان دي خو شوي نسلکه موږ نه نباتو دا استهزاء ضمیر استهزاء تر راځي بعضو راځي کړی دی هغه دغه ته قران ته خو نه هغه نه کوي دا فی قلوب المجرمین په زړه د مجرمانو کې لا یؤمنون به ایمان نه راوړي دوی په دې قران باندې وقد خلت سنت الاولین او یقدا تخویف دی او یقینا تیر شوی دی طریقې د الله تعالی الاولین په قوانو قومونو کې په قوانو قومونو کې د الله د عذاب طریقې تیری دي ولو فتحنا علیهم بابا اوس بیا ذکر د انکار د معجزات باندې کچته مون کلاو کو دوی ته دروازه من السماء له طرف الاسمان نه فضلوا فيه يعرجون نو وګرځي دوی چې پای کې خاتون کی وی کدی موږ اسمان ته وکړو دی بیا ایمان نه راوړي لقالو کدی او خطر نفسل بوشي الله وی دی بوي انما سکرت بصارنا یقینا بن کړي شي وجه سترګې زمونږه دا زمون په دې سترګو سره چل له سکر نشر اغلی دا ادا مونږ اته دغه شوی یو دا اسمان نه دی که په معجزه کې دی اسمان ته وخی دی بیان نه مني بل نحن قوم مسحورون بلکې دا بیا وای چې مونږ یو قوم یو مسحورون جادو کړی شوی دای په مونږ جادو کا اسمان اسمان نه وي دا مونږ باندې جادو ته تبار غونی راخې جوړیو همون ته اسمان ښکاری ښا دا تر دې پورې دا اولنې بابو په دې باب کې څور کو ترغیب ال قران اول بیا دا غینه پس تقویف بیا ټول زواجر منکرین ته کله په انکار د رسالت باندې کله په انکار د قران باندې